ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله طامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ مثلا سحر زده کول خپل شاګرد کېدل د سحر د کوډ زده کولو لپاره د سحر استاد جوړېدل دا دواړه حرام دي سکن او سکان د حرام نه جائز دي البته دومره سحر زده کول چې د خلکو د ضرر نه ځان ور باندې محفوظ کړي په قدر ضرورت بعضي فقها وايي جائز ده خو چې ضرورت ور باندې د فکر پیسې نه ور باندې کړي یو ساحران چې سحر کوي هغه د هغه مختلف طریقې ناحق قتل کوي هغه باندې هغه ویني بیا جمع کوي هغه ویني باندې بیا تعویذونه کوي ډیر وخت او زمانہ په جنابت کې ګرځي د جنابت نه وصل لکه جنابت کې ګرځي غیر طهارت نو دا چې ته جنابت کې بغیر طهارت ټول ګرځي مردار خوري خو سبا وایي چې ټول ترڅو پر دا کسی اونو کسی اثر نه کوي دا د شان تسهل کول دا سیر تعلیم او تعلم په داسې طریقې سره بعض اوقات کې آیتونه د قران پاک لیکي په وینو باندې د جنابت په حال کې آیتونه یادې ډېر عجیب عجیب کتابونه په فاسیر لیکي دا حرام ده ناجایز هغه تعویذونه چې د سیه د پاره نه وي لیکن په هغه کې د شیطانانو نه مدد غوښتل کیږي د شیطانانو نمونه پکې لیکل کیږي یا د پیریانیانو نمونه پکې لیکل کیږي هغه هم په حکم د سحر کې د حرام دی په مدد سره د الله نه غواړي هغه بیا غواړي د شیطان نه او یا د جنات نه فقها دي چې شامل کړي او قاضي خان دا حرام دی که الفاظ د تعویذونو د الفاظ سو به چې هغه مشتبه وي په تدلګي د څه لیکي د څه شي او یا مشتبه الفاظ لیکي په اړه شبهه عباد خلق په شاداب لیکي پکې نمرود لیکي فرعون پکې لیکي دا الفاظ که داسې الفاظ څوک لیکي هم په تعویزونو کې چې هغه کې شبهه وي شک دې داسې تعویزونه کله هم حرام دي نه چاهي او داسې تعویزګر ته وتلل هم ناروا دي او که چیرې بعضې تعویزګر پکې نمونه د بوتانو لیکي د اصنامو د بوتان نمونه لیکي لات و منات و عزا فلان و فلان بعض لیکي پکې د څه تعویذګرو عامل ته دا تعویذونه باسم دا شرط خلق د عامل هم ګناګار ده او دا خلک چې ورته راځي هم چې کوم نه ګناګار دي سمجھ کې راځي اوس کې چې څه پر تعویذ کې د څه چیزونه ولي کې چې هغه مباح دي کایتونه د قران پاک په کې ولي کې هغه دعاګانې چې په احادیثو کې را نقل شوې ده هغه په کې ولي کې که هغه د دشي مقاصد د لپاره اول کې سره جایز مقاصد بالکل ټیک دا شان تعویز کول جایز کار ده مباح کار ده خو چې د حلال روا مقصد لپاره جایز مقصد لپاره که چېرته کلمات د قران پاک پکې ولیکي د دشي مقصد لپاره چې هغه ناجایز وي نو هغه بیا جایز نه دي او یا کلمات د کلمات لیکي په کې د قران پاک چې مسلمان ته ضرر ور باندې ورکړي د کلمات په لیکل د قران پاک چې د مقصد ناجایز ده پاره دا نه راوړي ما ته یو ځل یو سړی ټلیفون وکړ ما ما نه واخست پیغتی خلک وایي چې څه به کوم ځینې خبرې کوي لا اور نه خبرې د تا نمبر چا راکړ مې نو څه چل به ما چا ویل ته تعویز وباسي نو که سر مر کې درد نه دی خو ته وباسه په تعویز وینا تاسو مخې ډېر حیاي مناسبه نه ده زه په یو جنکی مې یم او ما ته د محبت د مینې تعویذ وباس نو موږ هم فشار ډېر زر بلډ پرېشر هم چتي غوسه ډېره زر راځي ما ورته ویل ته خور لرې مور لرې چې ته ترور رښتې کې نشته ما کتاب په تورو تورو ترور او خور او په لور باندې رسوک د محبت تعویذونه وباسي څنګه وي څه چل وسره کوي مذاب هم داسې یو چا خور یا بل چا لور یا یو مسلمان ولا حرام د ناجایز ما د نمبر چا درکړي ولر ډیر غوسه کړم بس بیا ویل ته ډیر غوسه شوې ډیر په قاس ما دا دومره خطرناک خبره دی وکړه دا دا خبر څنګه په مسلمان یې مسلمان مالدار شي او خبرې ما نو سیر ډیر کسی مې څو ورسته ما ته دا ډور سخته ګناه ده ولا ډور سخته په دا ګناه ده څه ده یې خما توبه ده بیا څه نه کو بیا به زما معلومونه چې دا وباسي کنه وباسي یا ما اختیار توبه وستلی خو به هر څه په دا کافي ډیر دي کنه دا دا دا چې عادت ده دا کو دي دا هیڅ څه درو وایي څه دې کې جادو کوډي هغه عامل غریب په خپل باندې نمونځ کوي او دس کوي بیا خلک ورته روان دي کې جوړ کړي اسلام سمه وای الله دې رحم وکړي حدیث کې راځي نبی اسلام فرمایي بزا کې ما حدیث نه ویل تبرك بالقران تبرك بالقران فانه كلام الله كلام دا قرآن پاک باندې برکت حاصل عجیب خبره تا کور کې یو دور عظیم شان برکت والا کتاب موجود دی ته بیا په تلویزګرو پسې ګرځي په دې دروغ جن عاملانو پسې ګرځي سمه څه نه راځي خبره دا د تعویذ مختصر احکام تفصیل په دې ایتونو کې یا ایو الذین آمنو دا اصل کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې مدینه منوره تشریف یوړلو نو بیا به د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په صحبت او په مجلس کې به يهودم کې نشته نو بیا به چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څه ارشاد وفرمایي بیا به يهود ورته لراعنا راعنا اصل کې راعنا د دتو په سوريالي زبان کې وقوف ته وایي او عربي زبان کې ظاهر معنی دا چې زمون لحاظ وکړي موږ لحاظ وکړ رعایت مو وکړ او په سوریالي زبان کې راینه وی وقوف ته وایي کما کلته وایي چې عقل استغفر او یا بدو دا ویل کله کله راعینا یا زمونږ شپونه دا ګړي پوزیشن مطلب دا چې مړ ته خوشپون سړی دا انسانانو تربیت سره څه کار دی نو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم او هو چې دا يهود په اهل کتاب دي انبیاء سره پاتې شوی دي نو دا راهنا لفظ دا صد ادب لفظ انبیاء ته سره استعمالي نو هو هم استعمال ته توبه ویل چې موږ پیغمبر اسلام ته پټ پټ کنځلې کولې صحابه یې په کار ورته کوي حضرت سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ د اوس د قبيله مشر حضرت سعد د قبيله اوس مشر هغه خو د دوه په زبال لګ لغونی پیدل ورته تاسو وایله تاسو خبره تاسو اهل کسانو چې تاسو ایمان راغلی یا ایه الذین آمنو تاسو خدمت کې معرض کړو دا خطاب د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او امت پورې خاص دا د امت شرافت ده د دې امت اعزاز او اکرام الله کې تعبیر کوي په یا ایه الذین آمنو مخکې په متونو چې کوم تر شوی دي هغه سره به الله جل جلاله خطاب کول په واسطه د پیغمبر باندې الله به پیغمبر ته خبر ارشاد فرمایله او پیغمبر به خپل امت کول او دا امت الله جل جلاله ډایرک بغیر واسطه د پیغمبر نه مخاطب ګرځي الله جز ورته وي یا ایه الذین آمن اه کسان تاسو ایمان او دا کلمه په ټول قران پاک کې 88 مرتبه استعمال شوی نو څومره لوی اعزاز ده د امت تعالی تعالی پر خپل کلام کې 88 مرتبه به ذات خطاب کړی دا پیغمبر علیه السلام فاصله چې خطابات کړی خو ډیر دی 88 مرتبه خطاب کړی یا غنه رضا دې امت یا زاز یا ایه الذین آه کسانو امن استقیمان راوړی دا اول حکم په شریعت کې چې منسوخ شوی لا تقول مو وای تاسو پیغمبر ته راعنا راعنا لفظ مو وای نو سوای وقولو وای تاسو انظرنا مونږ ته وګوره یا انظرنا هغه مونږ له انتظار وکړه چې دا خبره مونږ ازده کو انظرنا مونږ له وګوره یا انظرنا مونږ له انتظار وکړه ځکه په انظرنا کې احتمال خطا دل کې هراي سي هغه د الله احکام واورو واسمعوا ما امرتكم ونهيتكم عنه الله وايي واسمعوا تاسو او هغه چیز چې زه تاسو له کوم چیز باندې امر کوم او د کوم چیز تاسو منعکم یا مطلب دا ده واسمعوا تاسو د پیغمبر علیه السلام ارشادات واو خټې سی واوري ټینګي واوري چې بیا زوم ځلې د رعایت د طلب ضرورت نه وي د شي مکوي چې ناس ترجمه کې او زړه مې ځای چې کله به پاتې جسم ها هنا وقلبي لديكم جسم دې دلته د زړه مې تاسو سره موږ سره درس کې طالبان کنه موږ دې تجربه وسوله څنګه طالب توجه خرابې کې موږ پوښتې توجه خراب یو ځلې طالب ته ما لکه کوم اسټیشن دې کې ما دې به بشي دی ونیول نو ما کله کله مزه ور سره کومې له دا بي بي سي چې دا سینه د سي دا حذف کې نو بي بي به ورنه جوړ شي ته کور ته چې کسه کوي کنه زبات یا طالب خدای هر دي اشتیا خبر دی په کور تر وانه کور سوچ کول څنګه وسو سمج کنه راځي الله جو دوی واسمعوا تاسو د پیغمبر سره خبرې صحیح واو خطه کې واو چې بیا د رعایت د طلب ضرورت او حاجت نه واسمعوا اوس مؤمنان ویل چې دې دې يهودو خو موږ موږ څوره خطا کړیو سبحان الله موږ د پیغمبر سم شان څوره بیا دې کړی کنه دا خو موږ پته نه ولا نه دا لسته او سره موږ د پیغمبر سم شان څوره بیا دې کړی خامخا سره ځو کې دا غره اوس دا خو ټینګول پکار الله ولل کافر عذاب وللکافرین خاص کافرانو له په استعمالولو د لفظ د راینا سره عذاب الیم عذاب دردناک سره جهنم الله جزو په دې ایتونو کې د یهود د بدنیتی بیان کړي تاسو ما مخکې دا خبر عرض کړو چې یهودو دا امید او هیله او ارزو یو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به الله جل جلاله هغه چې کوم د په اهل اسحاق بني اسحاق چې کوم د رسول الله راوستي ځکه چې د بیا او سلسله په هغه کې چلېدلې و الله جل جلاله خپل حکمت برابر دا کوم دا په بنی اسماعیل کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبعوث کو پیغمبر نو دوه حسد جوړ کینه جوړ شو کنه الله جل فرمای ما یود دوست نه غړي خنه غړي الذين كثر كفروا چې کافران شوی دي من اهل الكتاب ولل مشرکین او دوست نه ګڼي مشرکان اينزل علیکم چې نازل کړی شي په تاسو باندې من خیر د وحنه من خیر دا وحی په تاسو نه لوري بدنیه څه لیکل بدنیه چې په بچی نه څه ځان کې سوځي کنه یا من خیر نصرت کله چې الله جزو د مسلمانانو ممیدان نصرت کوي نو يهود په ځای کې سوځي مشرکان هم د قشان د عناد د حسد د وجنه من ربکم له جانب د رب تاسو نه او دا چې اوس دو بني اسحاق دي د دو کې انبيي عليهم السلام ډېر راغلي دي نو نصري امتیاز او نصري وجاهت دا د الله په فضل کې څه دخل اندازې دي نسته چې څوک د نسل په اعتبار نسب په اعتبار لوی سړی نو خامخا کنه که دغه څه اوس د غریبانو نه چغل دغه څه فکر کوي سم چې دا د خدای فضل نه الله جل فرمای والله الله چې دا یختص خاص کوي برحمتي رحمت نه پر رحمت خپل باندې مراد ونه څه ده نبوت رحمت نه مراد څه ده اسلام رحمت نه مراد کتاب ده الله جل دا کتاب چاله ورکی خور کی سمجھ کړه زموږ یو خپل زه ورکه چړې هغه وخت ور کتابونه ماته دا سبب ولا کې یا نه تب مولا کی ما ته اوس میالي ما بس موضوع جواب نه پیدا مو کوم کښو څنګه به پالو الله جل جلاله سم مولا ما اوس ما دې کړ یا نه اوس چې ته زوینه ما ته الحمدلله ګټان شي خدای کرام نو دا خو د خدای خپل فضل چې په چای وکي والله الله چې د اختص خاص کوي به رحمته پر رحمت خپل باندې من هغه بندگان له یشاو چې خو خوي په خاص کولو د رحمت باندې او الله چې په چا مهرباني کوي په دې کې دا د د د نسب او د وجاهت دخل نشته والله الله چې د ذل فضل چې ختم مهرباني ده العظیم د لوی الله د لوی مهرباني چښتن ده نو دی الله چې د لوی مهرباني مالک ده نو دوی اختیار هم ده چې چا باندې فضل کوي په چای نه کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بني اسماعیل کې پیغمبر راوستل او دو او دا دا زمير نه برداشت کول چې بني اسماعیل کې وي سره راځي ټول دنیا باندې هغه تابع کی کړه الله جل جلاله ان شاء الله صلی الله تعالی علیه وسلم